چې تاسو د پارا پتابدارې د پیغمبر کې اسوه حسنه طریقه خستا چا چې د پیغمبر اتباع وکړه نو په اتباع د پیغمبر کې خسته طریقه ده خو چې سو امید د الله سره د ملاقات لري قیامت منی او الله دې یادې دا خلقو د پاره چې اغا الله نه یادې قیامت نه منی دا الله سره د پیشې عقیده نه ناغه اتباع پیغمبر باندې سکه او هغه ډیر زور او شور سره بلکې حکومتي توګه سره پاره ډیر مال او دولت لګي د عوامو لګي د خلکو لګي او بازی ملایان داغه د راج کولو د ډیر مخه بوتلو د پاره سمنګلت روایتونه پیش کړي د ټولو نمخ کې زداویم چې اتباع د پیغمبر زمنګ د پاره نهاد ضروری ده من چې کوم یو عمل کو مون چې کوم یو فعل کو من چې کوم یو قول کو پای کې اتباع د پیغمبر موږ د پاره ضروری ده د محدثین قول له نفعل ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم ونثبت ما ثبت رسول الله صلی الله علیه وسلم من به ثابتو آکار چې د پیغمبر پاس صلی الله علیه وسلم نه ثابت ته من با کوا کار چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کړی دی ونسقط ما سقط منه بغیر نسیان او من بچ پاتې کیګو دا سنا چې زمون پیغمبر پاک او زمون دین داغه نه چپ پاتې شوی سکوت چپواله دلیل له آی کې به باس نه کې پای کې به خبر نه کې چې په کومه مسله حضرت صاحب او چیر او بیان نه کړي دا دلیل له موږ لپاره پیغمبر پاک چې کم کار کړي موږ د پاره دلیل له هر یو انسان دا کوشش کوي چې زه عمل کوم چې عمل زمانه زما رب خوشاليږي عمل کوم چې سبا زما ذریعہ د شفاعت او د حوض کوثر د پیغمبرو ګرځي هر یو دا کوشش کوي خو باز انسان د نا خبرینا د نا پوهې د وجنا یو عمل کوي هغه ته پته نه غوټه چا سوي هغه په رواني باز یو انسان یو عمل کوي هغه د زړه د عنایت د وجنا ویلا مولایان نه پويږي دا خلک نه پويږي من چې کوم خبره کو پاره د قران دلیل پیش کو پاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت پیش کو صحابه او اقوال پیش کو د تابعین او تبع تابعین او د علماو کتابونه خایو بلا دلیل خبره کول د دې په زمنګ نه تپوس کیږي قیامت کې چې تا دا خبره کړې وا تاسو د دلیل سو او چې په کومه خبره دلیل نه نو آ خبره باندې کې قران منع کړی دا سورتی بنی اسرائیل کې ولا تقف ما ليس لك به علم په دین کې چې یو کار کې نو نوې کار بنکې دنیا کې باج مولایان را لن ناغ خلق له دوک اور کئ وې دې چې وې از نوې شی په درته نو د پیغمبر په وخت کې خو جاز نو د پیغمبر په وخت کې خدا علم روزر نو دام په درته دا عوام دوکا کوي پیغمبر پاک وې ز الله را لګلم د دین د پارا لا ل دنیا نه د دنیا د پارا دین د پارا راغله دین کې نوې کار نشتا کم کار په دین کې نقل له په دین کې عقل نه چلےږي یو پیغمبر پاک په زمانه کې خدا مدرسې نه وي دا ټوټې نه وي ها او دا سيزونه نو دا لزرائی وی دا اسباب دي ته خلق دین نه وي دا د دین د پاره جوړ لی پیغمبر الله را لګلې او د دین د وضاحت د پاره د بازی ته پویږي نو دا خبره کوي د خلکو په ذهنونو کې دا خبره غورځي خپل خبرې مقصد تر اعظم هر هغه نوې کار چاغه پیغمبر نه دی کړي خلک کوي او دین او توي ثواب او توي په خلک لازمي رور دا بدعت ته آکس بدعتی دی او د بدعات او سزا جهنم دا همیشه ولی دغه د دین کار مرته وي او ثواب مرته وي نو د دین کار چې نو په کار چې پیغمبر کړي دا سه حافظ ابن کثیر لیکلی دی په تفسیر د سورۃ احقاف باندې دا سه یو کار دنیا کې نشتا د دین چې پیغمبر نه پاتې شوی دی سوف وی چې د پیغمبر نه د دین کار پاتې شوی دی امام مالک فضل رحمت الله علیه وی دا په پیغمبر باندې الزام لګولې چې پیغمبر دین کې خیانت کړی اصول سنت کې شیخ محمد طاهر رحمت الله علیه ذکر کړی ضیاء النور کې ذکر کړی سوک چې وای دا کار بهتر دی الکه چې بهتر دی پیغمبر کړه صاحب نه دی ولې کې ملخه کار دی دا ته په پیغمبر الزام د خیانت لګي چې دا یو بهتر کار او پیغمبر نه دی کړی هغه د پاتشه او زباتور شو منوزه کومه یعنی زه خیانت نه کومه خیانت ګرځم نو یو بدا مسله زمنګ ذهن کې راځي اره طریقه چې یو سره کوي غمونو کې خادو کې چار چلن کې یو دا غینا په دې مخ کې میاش کې د چورې مسله وا هر میاش کې خلقو د ځانه سرواج سبدعات جوړ کړی او هغه بالکل په خلکو لازم کړی دي دا غیر په مخ کې میاش کې محرم چای کې هغه شربتونو پای کې هغه روزي لازم کړی وي پای کې هغه خوراکونه لازم کړو دغه مخ ورپسې میاش کې سفره پای کې چوری خلکو لازمه کړي وا چوری ثواب دې د بی بیانو کړي وا کوم بیانو کړي وا ته هوا دا هغه بی بیانو کړي وا چې يهود رالل په سفر کې د نبی علی السلام بیماری سخت شوی و هغه بیماری چې نبی علی السلام ته صحت داګه نه بیانو ملاو شوی يهود راغل او خلو ته وی د پیغمبر بیماری سخت ده ان قریب ده چمړې دو والا ده تاسو د خوشاله سيو پروګرام جوړ کړي نو هغه وخت د خوشاله روټه ټکولو او سپک خواږه سيزونه اچولو اوس خلک متمول شو مالدار شو خلک قسمه قسم جزونه پکې سوچو غوري چيني او آر کوپري او جزونه او بیا په خط طریقه جالي کې یو بل لريږي تو فکه خپلوانو کرا دوستانو کرا چا ملمشي هغه چې اوسر وباسي نو ټیک دا چوری من نه دا او نور میاشتو کې کوا کشره خو په دې لحاظ کې چې د میاش کې ثواب دی او پیغمبر بیبیانو دا کړی وا نو دا رسم دی دا بدعت دی او دا په دین کې زیاته دی دا چې کوم میاش شروع ده په دې میاش کې بل یو رسم او بدعت خلکو د ځانه جوړ کړي او په دې ډیر کروڑونه روپۍ لګي ځای کیږي سفیدا نشته بالکل الټا عذاب دی نقصان دی چاغي ته ویل شي عید میلاد النبی الفاظ متعی خود دی دا عربی عید وی خوشحالی تا میلاد وی پیدایش تا او نبی صلی الله علیه وسلم خوشحالی په پیدایش د نبی علیه الصلاۃ والسلام او هغه مناوي په کوم ورځ په 12 ربيع الاول او دا میانو ته 12 وفات وای 12 وفات وی نبی علیہ السلام په ورځ باندې وفات شوه پیدا شوه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیدائش کې نعت اختلاف دی چې نبی علیہ الصلات والسلام په کم تاریخ باندې پیدا شوی دی په پیدائش د نبی علیہ السلام کې اختلاف دی سو کوئی چې نبی علیہ الصلات والسلام هغه تاریخ د ربیع الاول پرېدا فمیاشتو کې اختلاف دی سو کوئی نبی علیہ السلام په سفر کې پیدا شوی وو سو کوئی نبی علیہ الصلات والسلام فمیاش د رجب کې پیدا شوی وو سو کوئی نبی علیہ الصلات والسلام په رمضان المبارک کې پیدا شوی وو ربیع الاول تاریخ پرېدا په هغه میاشتو کې اختلاف دی د علماو چې په کوم میاش کې حضرت پیدا شوه دی زرقانی لیکلی دی 130 صفحه کې چې نبی علیہ الصلات والسلام د ربیع الاخر یو ربیع الاول او بل ربیع الثانی دی دا بل میاش په دې کې پیدا شوه نو اوس بسکه بعض علماء سفر یاد کړي سفر کې پیدا شوی بعض لیکلي رمضان المبارک کې شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه د پیرانو پیر پیرانی پیر جو ته غلق وای واقعي پیرو د زماني پیران پشان پیر نو چې خلق وو ته سجده کوله نه خلق به د سجدو د مخلوق نه منع کاو او د دې زماني پیران خپل طرف ته سجده باندې خلق راړي هغه شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه په خپل کتاب غنیت الطالبین کې لیکلي دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د محرم په میاش کې پیدا شوی نو اوس بسکه پیر خبره مانی د محرم په میاش کې پیدا شوی نبی علیه الصلاۃ والسلام او مشهور او محق مسلک د نبی علیہ السلام د پیدایش میاش هغه ربیع الاول لا ٹھیک شو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه وی په سفر کې پیدا شوی دی محرم کې سو کې سفر کې سو کې محرم کې خود ټولو نه بهتر قول مشهور قول مضبوط مسلک دا دی چې نبی علیہ الصلات والسلام په میاش د ربیع الاول کې پیدا شوی او د شیو مسلک دا ده د شیو د شیو مسلک دا ده چې نبی علیہ الصلات والسلام د ربیع الاول په اول سم تاریخ پیدا شوه بارات سو کیو تاریخ د پیدایش یاد ہے سو بل تاریخ یاد ہے سو د ربیع الاول فنهم تاریخ یاد ہے چې نبی علیہ السلام پیدا شوو اتم نواله تر اول سم تاریخ پوری تاریخونو کې اختلاف دی د پیغمبر په پیدائش کې څوک په اتم دی څوک په نام دی څوک دول یو لسم دی څوک زیاد لسم دی شیو ول لسم دی دا اختلاف دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وفات کې اختلاف نشته په بارا ربيع الاول نبی عليه السلام د دنیا نه تللی خبره صاحب شو خبره صحیح شو چې په کوم ربيع الاول دولسم باندې پیغمبر د دنیا نه تللی نو پای کې منګه سکو خوشحالي کو شکر دې مله پیغمبر نه خلاص شویو تلغه تاریخ وګورا د علما او اقوال وګورا فدولسم تاریخ نبی علیہ الصلات والسلام د دنیا نه تللی دی یو قول حضرت ابن عباس او دا حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم دے چه اتم دا ربیع الاولو ریاضیدان مشهور ریاضیدان آغوے نبی علیہ السلام و سلام پناہم تا ربیع الاول باندیو دا اقوال نی په پیدائش کې سخ اختلاف دی میاشتو کې سلور میاشتو کې د پیدائش تذکرې راځي او په وفات کې اتفاق دی چې په میاش د ربیع الاول په دولسم تاریخ وفات شوی دی یره شاب بار وفات ته دي کې ثواب زیات دی دا کړي چا دی دا معلوم الغواړي ما خوې چې سره یو عمل کوي پاغه عمل کی ضروری ده اتباع د پیغمبر قران وې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه تاکیش تاسو د پارا په اتباع د پیغمبر کې طریقه خستا سوچ د پیغمبر اتباع کې نو دا طریقه خستا را چې اتباع د پیغمبر نه کوي نو هغه طریقه دا بده بده طریقه ده دا موږ ګورو چې دا نبی عليه السلام عيد ميلاد النبي سحاج سبت و امام بخاری امام مسلم لوی لوی ذخیری دا حدیث وغی جمع کړی دی پدې کې وګورو چې دا پدې کې شتا او کنيشتا کنا دې بلیو ساویلی ماویلی پس مګروان دینار نبی علیہ الصلات والسلام په خپل ژوند کې خپل ژوند ورځ نه دا مناو کړي ته حدیث کې نشته هغه د الله صالح او نیک ویری هغه د الله ملګری د پیغمبر پاک ویری داغه نه ثابت نه پیغمبر نه خپل پیدایش او غزو سالګره منا او ثابت نه دي لکه نن سبا خلک سالګره منا وای کنه الګ زما دور کال وشو نو سالګره باندې کیک وروړي او کیک کټ کی پیدائش ورځ نه دا مناو کړي د پیغمبر د صاحب او نرستل مقام د سلورو امامانو دې ډېر امامان دي خو بین الاقوام کې مشهور دا سلورو امام ابو حنیفه په ټول کې لوی امام دی دا ځکه موږ دا مقلدین یو پر څلور امامانو کې بهتر او لوی امام امام ابو حنیفه دی هغه څوک ته پوښتنه کی داور په څلورو کې دا یو تزیات پیش کې د نورو تابعداري ولې نه کې دا ځکه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د نبی علیہ السلام په منځ کې یو واسطه وا د پیغمبر او د امام په منځ کې یو واسطه را چا واسطه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دې امام ابو حنیفه حضرت انس لیدلې حضرت انس سره بار بار ملاقات شوه دې امام ابو حنیفه د حضرت انس نه ډېر حدیث زده کړې دي او لري او حضرت انس هغه صحابي دی چې د نبی علی سلام سره لس کالا حضر او سفر کې پاتې شوی دی نو چا خاص صحابي سره د پیغمبر سره د ملاقات شوی دی استاد یې ګرځیدل نو به تب نشه زمون امام ابو حنیفه په ټول امامانو کې بهتر دی نورم دی زمون د سب تاجونه دی امام شافعی دی کې امام احمد ابن حنبل دی کې امام مالک دی نو د سلوړو امامانو نه دا ثابت نه دی چې نبی علیہ السلام هغه د پیدایش رز مناو کړی نو دین خو هغه دی چې هغه د پیغمبر نه ثابت دی دین خو هغه دی چې د صحابه نه ثابت دی دین هغه دی چې د امامانو نه ثابت دی دین هغه دی چې د احادیث غټو غټو ذخیرو نه ثابت دی نو چې دا ثابت نه دی نو دا مونږ ولې کو بیا دا ولې دا خلک په لوی توګه باندې مناوي دیم سب حل پکار دی کنه دارنګي حافظ ابن کثیر علامہ ابن جوزی رحمت الله علیه فخفل تاریخونو کې لیکلي دي علامہ ابن خلقان او فیات الایان کې لیکلي دي او ډېر تفصیلی په کړه په خبره چې د دې لومبه موجد او جوړونکې مظفر الدین صاحب اربلو په 604 کې یو سره عمر بن محمد نوم داغو عمر بن محمد دا ایجاد اغ کړي او داغه نرستو او د محرم نه به شروع کړه ربيع الاول د پارا پوسټر به شای کوله خلق له به ترغیبات ور کول خلق به په دې باندې عادت کاو لومبه دا اجازه مظفر الدین کړي 2504 هجری کې یو سرنمو عمر بن محمد او داغه نرستو اربل بادشاہ دا غ زامنو دا غ جانشانه نو دا کار کړي اربل په عراق کې موصل سره خوا کې یو زیره هغه دا خلق به جمع کاو یو په کې لګیاو ناتونه به وي چا به قصیدی وي پای کې محافلو پای کې خوراکونو خلق به خوراکونو د پارم ته لکن سبا خلکو مو ته کاروبار پر هودا نه نه مو ته چټی کی نو کری بند کاروبار بند اذ میلاد النبی الکه وجه سره چا په سره روانه زمون دین کوم دغه سره چې چا سو وکړو بس علامہ ابن جوزی دی کلی مرآت الزمان کے وَيَعْمَلُ لِلصُّوفِيَّةِ سِمَانْ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ یو قصو به نفسه ماهم ماسپیخیم نه تر ماجګر کولو په کې خلکو ګډاګانې وکړي مې فل خوشالي راکړه خوشالي کې خلک ګډاګانې کوي کې نه څه کوي وې زموږ پیغمبر پیدا شوی خوشالیانه حالان کی ماوی چې په دغه ورځ د دنیا نه پیغمبر پاک رحلت کړي دي فتاوی میلاد صفحه 10 کې هغه لیکلي دي موږ له پکار دادي چې موږ یو عمل کوو فارغ عمل موږ له سوچ پکار دی دا ونګه د دې لپاره زمن د دیوبند مشهور عالم شاہ محمد انور شاہ کشمیری رحمت الله علیه د دې زمانه یو خزانه وا شاه نور شاه کشمیری رحمت الله علیه د دیوبندیانو یو سردار دی یو تاج دی یو ځل طلبا چا پیدا شو خلک خفاو د غلطو خلکو پروپاګاندا دین داسې او دین داسې انګريز په پاره زمانه کې کوشش کړي دین د خرابولو لپاره شاه سیوی بچو اس فکر مکوي سلور لکه کتابونه هغه مطالعه کړیو وای کدین اص ختم کتابونه ختم کې مال الله دور استعداد را کړل چې ان شاء الله کرخه په کرخه بدا بیا ځدی کوم دا څه عالم سلور لکه دا یو بند دا سو علماء یو خاص ځان ته یو بند دی یو بند په طریقه خو نه ځی کنه دا دا چې عالم بیان وکړو چې هغه څه دي کړی دی موږ سلور لک کتابونه مطالعه کړو طلبا عام خفوج د انګريزانو زور د هندستان کې دین ته نقصان نه رسي هغه پروا نشتا ما کتابخانه کې سلور لک کتابونه ما مطالعه کدا ټول کتابخانه یو څه پروا نشتا من دا الله کتب خانه را کړی په زین کې چولی دی دا دا چې علماء سلور لکا او چې څنګه دی ان شاء الله په فضل د الله هغه څه بیا موجودیږي کې خیر عالم چا په بخاری شرح لیکل دا بخاری شریف باندې سلور جلد فیض الباری فیض الباری کی دویم جز دری سوال نلسم صفحه کی اغلی کی آغا زخیده دا علم دا دیوبند آغا وی ان القیام عند ذکر میلاد النبی بدت لا اقتله کم خلق چې په عید میلاد النبی مناوي پدې کې دا پروګرامونه کوي زنه هم ګوره خلک وو دې میلاد النبی نه مني ما تاریخ خو دا ما دا غیرت خو دا دوراو په اخر کې بیا ترسره شاه صاحب لیکلی دی هغه ذخیری چې د دیوبند علماو کې سردار دی یو تاج دی هغه په خپل کتاب فیض الباری شارح د بخاری سو جلد ده سلو جلد دویم جلد ری سوا نلسمه صفحه کې لیکي چې د پیغمبر په پیدایش خوشحالی مناول دا د پیغمبر نه ثابت نه دا بدعت ته لا اصل له دې لپاره اصل نشته او بیا وی واحدثه دا جوړ کړی چا دی ملک الاربل دا بادشاہ اربل پیراق موصول سره خوا کې یوځه موصل هغه بادشاہ بعض مولایانو بعض وزیرانو د اربل بادشاہ د خوشالولو لپاره دا یو پروګرام جوړ کړ او خلک به را جمع کاو د مولایانو باز کارم دار ناتونه موتونه او دا قصیدی مسیدی او دا نظمونه مضمونه وی خلک را جمع کړي خلک خوشاله بادشاہ خوشاله بادشاہ خوشاله نو خامخا بسور کوي بیا بادشاہ اربل کرے رے مدخل دے ابن الحاد دویم جل کلی کلی دی چه دا پشپگمی صدی اومی صدی که دا پروگرام جوڑ شوی مخی دانو عید میلاد النبی نم چانو مناو چا پی جاندنو نو دغه زمانہ کې په عراق کې یو کس پیدا شو نامعلوم ور اوچت شو او دادی او دادی قصه رو رو داسې مشهور شو چې په کل هما عرب دا نه مناوي عرب دا میلادونه نه مناوي صدیق میلاد النبی په ټیم کې موږ عمره لته عمره لا الله دې موږ ټول بوزي صدا رضی وی دا پنجابیان تلو دا سيزونه دی بدا په خول چرګان او یو شی بل شی ملګرو ته یو بل ته لېګل هیڅ میلاد النبی کسانو وته حکومت آتا باقاعده کچا یې ملاو کو نو څه کسان جمع شو نه گرفتار کړه وتا سکه وای ودا مداد ستنه کوي موږ مناو کړو دین خدا عرب نه راغله عرب دا نه مناو او شه ته پوسکا وشته دی نه الله دې معاف کی دارنګي زائد میلاد النبی فتاوا محمودیہ د جمعیت علماء اسلام بانی مولانا فضل الرحمن سے پلار چې کوم مفتی محمود سے وو دا په نگرانی کې شپږ جلد فتاوا لیکل شوې ده داغي فتاوی نوم ده فتاوا محمودیه یو فتاوا محمودیه محمود الحسن دیوبندی ده هغه شپږ دل جلد کې را هغه ما سره موجوده ده یو فتاوا محمودیه دا مفتی محمود صاحب دا هغه موجوده ده پاره کې اول جل یو سل 88 صفحه کې لیکلي ته پوسو کدا جزان ته جمعیتیان وې دې دې ډېر زور کول ورکه او مناوي اغلی کلی دی عید ملاد النبی منانا بدت ہے دا د پیغمبر نو مارګ دی او خوشحالي مناوي دا بدعت ده بدعت اوس مونږ پیژنو نه لږ به زه وضاحت کوم چې بدعت څه ته وایي ځکه بدعت سره لفظ عربي ده د دې د پارا گواهی او ثبوت هغه بهترین مخلوق د پیړو کې نشتا نه د صحابه په زمانه کې او نه د ائمه په زمانه کې او نه د ها اس دا بهترین خلق په زمانه کې دانو دا چا ویلی مفتی محمود سے من منو زی منو اگر چې ما ته نسبت خلک یې ودا زی منم دا غ فتاوا چې لیکلې دې ما ته په فکر راغی مولې نه غي منی او خلق ته بیانوم بل سیرت النبی کله وینو مخکې یرا عید میلاد النبی نو دا خو موږ سیرت مناو سیرت په بل وخت نشه مناو له په نوم باندې شي حقیقت لبد دیږي ها حقیقت حقیقت وی کته دین نمونه غي لګ دی کله ولا یو نوم کیږي او کله ولا بل نوم کیږي نو په نومونو باندې حقیقت دغه چیز نه بدلی ګورا بدعت ستوي بدعت دې ته وي چې دین کې نه خلک کې کوي ثواب ورته وي دا پر وفات شو دا چوری شو پر میاد سفر کې بیا کوا دا لمن نه وی د میاش کې وکا بلکې کو چوری خو کوا سمن نه وی خو کپدې کې کې چې پدې سفر په میاش کې چوری د پیغمبر بی بیانو کړی و نو دا پاره الزام دی دا دین کې زیاته دی وروړه ما خدا ته وی چې په دې میاش کې د پیغمبر بیماری سخت شوی و دا د يهودو بیبيانو کړی و د نبی علی السلام په مرض وفات باندې خوشحالي مناو کړی و او په بار وفات باندې نبی علی السلام ګوره موږ ته فخفل وایو بار وفات نو مو تمون سی وکړه بار وفات په دولسم وفات په دې دولسم د ربيع الثاني اتفاق علماء دې چې د دنیا نه نبی عليه السلام تللی دی او موږ تنو وای بار وفات وفات بار امون موږ نه موږ کې سمناو پیدائش په پیدائش د نبی عليه السلام کې ما حوالی کتابونو خو درې سلور میاشتې دي سو کې سفر کې پیدا ده سو کې محرم کې پیدا ده سو کې رجب کې پیدا ده سو کې ربیع الاول کې پیدا ده او بعضی ربیع الثانی کې پیدا ده خو اتفاق علماء پر ربیع الاول باندې راځي فربیع الاول کې د نبی علیہ السلام په پیدایش کې اختلاف ډیر زیات دی ته چا په کې اتفاق نه راځي چې په کوم ورځ پیدا شوی وو څوک وی نه هم نوالی تر اول لسمه تاریخ پورې راځي پیدایش د پیغمبر کې نهایت اختلاف دی د علماو پته نشته چې حضرت په کومه تاریخ پیدا شوی دی او چې نبی علیہ السلام د دنیا نه تللی پای کې د ټول اتفاق دی دولسم د ربیع الثانی څوک چې په دولسم د ربیع الثانی میلادونه مناوي دی د پیغمبر په مرګ باندې خوشحالي ښکارا کوي بس ایجاد چا کړي په عراق کې بادشاہ اربل یو بادشاہ مظفر الدین د بادشاہ د خوشالولو د پاره دا غزامنو دا غن جانشینانو دا کار بیا کړي او بیا دا څلګ لګ راته او راته راتلو دې زمانه کې دا سر لا رسیږي با هته کاروبار بندول هغه ته پروګرامونه خرابول لکه نن سبا چې دي پای کې څومره خلک خرچه کوي حکومتي توګه مناويږي دا شی ناروا دی پیغمبر نه کړي صحابه نه کړي موږ له پکار دادی چې یو عمل سره کوي موږ وګورو چې دا عمل د پیغمبر نه ثابت دی او کنه کوم یو عمل د پیغمبر نه ثابت هو ٹھیک ده په پیدایش خاصو خوشاله دي فله په مون خوشاله یو خو چې پته هوته ودی چې کم تاریخ دی ځان نه یو تاریخ جوړ کړي دا دی او هغه دی دا او شو دین دا څه په لور ته خدای غلره او بیا خلک دا سالګری مناوي الک ازما انن د کال رضا سالګرا او کیک وروړي او هغه ټول پنځه تک ته چا پیدا شي چاله چاکوانو سره کیک کټ کوي څوک د ژوندونو سالګری مناوي او څوک د مړو مناوي ورسونه نه د ژوندو شته او نه د مړو شته په دین کې وروړه نه د پیغمبر په ژوندۍ سال کې رښتا چې په کوم ورځ پیدا شوی او نه د نبی عليه السلام په مرګ باندې سال کې رښتا نه د یو صحابي شتا همون ته وایو وروړه موږ به بسال اومنو چې د ابو بکر چا سال کې را مناو کړی دا د عمر چا مناو کړی دا اورالو هاو چې خلق سوي پاګه پسروانو یاد ساتي چې دینه کې بعد ار یو سیزه د دوو سیزونو په باره کې تفوس بکیږي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی زبر تفوس کوما الله وی کیفا لما کیفا لما دا کار دی ولې کړی دی لما د سوجنه دی کړی اچھا سو کې کې هغه پوښ او جوابونه پوښ مو خپل غار آزاد او او خوشالي مناوا ته بچو مناوا شکر دې الله بچی دا کړی فلزان مناوا فدینی مناوا چې الله شکر دې دین اسلام کې پیدا کړې ما مسلمان دې پیدا کړې ما سچ دې وسکیلو هغه مناوا په خپل بچو خورا په غریبانو خورا خو چې کم کار د دین سره ثابتي چې کوم شی د دین سره نه یو خلکو ته دین وای ثواب وای نو داګه د فاربا د پیغمبر طریقه لټه خامها یو روح به اختیارې چې دا کار د دین کوم ثواب او تویم ځکه پیغمبر کړي صحابي کړي نبی علیہ السلام وې چې زما صحابه زمانه رستو په کوم دین دي هغه تاسو د پاره دلیل دی صحابه نه ثابت نه دي ما تاسو ته وی چې حافظ الدین حافظ ابن کثیر حواله به پیش کړي چاغا وی چې دا یو بادشاہ اربن بادشاہ دا شی جوړ کړو دارنګي داغه نرستو داغه بچو او په ومه سره کې داغه جانشینانو دا شی ډیر زور او شور سره شروع کړو او د محرم د میاشت نه به خلک تیاراو دې د بیا اول د پاره او کله رقصونه کله غانې کله بجانې کله محفلونه کله نظمونه خلک به دې تیاراو دې د بیا اول د پاره او دا تیارانه به کوله موږ نه به زمان سم زمنګ نه تپوس کیږي زمانه بم کیږي چې تاسو د دې مسلې معلوماتو د خپل وس مناسب بیان باندې مخلوق ته کړو زه ما خپل غاله آزاد کړه او تاسو چې یو سره ویزه کومه هغه زه نشم منه کوله کایدي یو سره وی هر کار دې کوي خو زه خپل غال آزادوم ما نه به بیان ته پوس کیږي تاسو نه مزید ته پوس کیږي چې ثبوت ملاو شوی او او ایر خلق وینو سیدت دی او بوله دیر خلق وای ولې د پیغمبر په پیدایش کې خوشحالي څه بده خبره ده او بده خبره د پیغمبر اب کا چې دا په باره کې ثبوت غواړي وروړه یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلا تیرې دا نو د کجورو کې حدیث کې راځي د کجورو په باغ تیرې دا د کجورو په باغ کې خلکو قلمونه لګول قلم نه نه فدیونه کې قلم لګي چې میوه دی نو کې هغه په پويږي نبی علیہ السلام تاسو کوی وای اعظم دا موږ په دې کجورو کې دا قلمونه لګو چې کجورو ډیرو کې غدی می دی نبی علیہ السلام خو خم نه چې دا پرې د قلم مدګوي وې نه بدګو هغه قلمونه پرې هودو قلمونه اونې لګول بغیر د قلمونو نه کجوري پاغه کالو شوې نیات کمیراله ډېر کم وي او ډېر ولې وي حضرت تپوس کوي ولې کجوري سکال بیکار دی او کمی دی وی حضرت من قدمونو لګول قدمونو صدا میوي دیږي کجوري تاوي می لګوا دا ته حکم وکړ نبی علیہ السلام خندل وای زخو الله د دین د پاره را لګره ما ته بیان د پاره د دنیا د سيزونو د پاره نیم چې ما ویل رستا سو ما خو وی کستا سو خوغی د دنیا د پاره الله نیم را لګل تاسو خو هغه کې قلم لګوي او کني لګوي زالا د دین د پاره را لګلم چې د دین په کار کې به زما هر خبره مني او د دنیا په کارونو کې تاسو خو خدا کمنه او کنه منه موږ په کار داري چې د دین په کار کې عید میلاد النبی چوری کول حرم کې خوشالیاں دا ها روجی دی ورزه ثابت دی دا شربتونه کول دا پروګرامونه نو د دې په باره کې با زمونږ نه تپوس کیږي هغه کار به کو کوم چې موږ ته پیغمبر ویلې دي صحابه پر خو دې الله دې موږ له په دې عمل کولو توفیق راکړي واسه